د يهوديانو د مشرانو خباستونه پلیتی او ګنده خوونه الله رب العالمین په سوره بقره کې ذکر کول نو د دې په ناکاره خوونه کې یو خوې دا ذکر شوی چې دای بناکار هلي کولی الله رب العالمین به یو کار نه منکل نو په بانو چل ولو هلو باندې به غکار ځان له جایز ګڼلو خپل ځان له به دوکا ورکولا رب العالمین د دې مشران د دینه من کړیو چې د خالی فرض باندې بتاسو د میانو د کبانو ښکار نه کوي او بیا امتحان د الله رب العالمین د طرف نه داو چې د خالی او د هفته پر ورځ باندې وکړو وګو کې میان ډیرو او د هفته چې کمی باقی راځي به نو پاره کې به د اخکار بیانو نو دای دا هیری جوړې کې چې د عام نهرونو نه او د سیندونو نه دی لختی وېستل او په خپل ځایونو کې اغیلا حوزونه جوړ کړل نو پاغه لختو باندې مې د نهر او د سیند نه میان روشړل او د دې غحوز لته براغل بیا به ورپسې ورخ باندې کو نو بیا چې وکړه د دې خوښه شو د خالد رضی نه علاوه په نور ورځو کې د انکار کولو او ځنې خلکو په کې دا حیله وکا چې د تار او د مزي سره به مې وتړلو او بیا به کوبو کې پرې خونو چې د خالی پر ځبان دي خکار ډېر دی او په نور ورځو کې موږ الله منه کړی یو نو په نور ورځو کې به بیا دغه میان رانی ورځي چې دغه میان به د خالی فرض باندې ډېر ودوبو د پاسه به سرګن ګرځیدل او په باقی رزو کې بنو فجعلناها غرذول مودا میان او کبان او یاد هاذا ضمیر عقوبت لراجې نه چې دا سزا او عقوبت مو ګرځولې خو بیا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې صحیح خبر دا ده او صحیح قول دا ده چې دا ضمیر د ها راجل دی قریلا نو معنا دا ده فجعل الله هذه القريه الله رب العالمین دا کله عبرت ګرځولیو او مراد د قریره اهلها نو ګرځول موږ دا کله نکالن عبرتنا کسزا لما بین یدیها دا غکل د پارا چې دې سره په خوا کیو وما خلفها واغشدین لریو امام روح المانی رحمت الله علیه وی چې د لما بین یدیها وما خلفها معنا دا ده نو الله رب العالمین ورله حکم کو چې تاسو یو غوا ذبح کړئ د دې په ځړ کې چې د سخی کم مینا او محبت وردن نشو او دا غنه الٰه او خدای جوړ کړو نو رب العالمین ورله دا حکم د غوا د ذبح کولو دی د پاره وکړو چې هغه احترام او تعظیم د دې د زړونو نوځي او د الله په توحید او یووالي باندې کلک شي امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي وای امروا بذبح البقره دون غيرها من البهائم لانها افضل قرابيلهم دایله دا حکم ولې وکړای شو چې تاسو غوا ذبح کړئ د بل څه قرباني حکم نه وو د غوا د ذبح کولو حکم ځکه د دې په نيز باندې وای دا غټه قرباني او بهتره قرباني و چې غوا سو ذبح کړي ولعبادتهم العجلا فاراد الله ان يهون معبودهم عندهم ځکه دای د سخی عبادت کړو نو الله رب العالمین دا اراده وا چې د دای دا معبود د دای په لاس باندې ذلیل کی غواج په خپل لاس ذبح کی نو د دای د زړه بدا احترام او تعظیم وی کچر تدا زمو خدای و الہ و نو په خپل لاس باندې ول انا لولو او بعض مفسرینو ذکر کړی چې د غوا د ذبح کولو حکم ورله ځکه شوی و چې په دای کې یو کس چا وجلو نو رب العالمین وی تاسو غوا ذبح کوي او د غوا پر اندامونو او اډوکو باندې د میت او مرده وهي نو دې برا پورته شي ژوندې بشي او خپل قاتل بوخي خو امام ابن قیم رحمت الله علیه په خپل تفسیر بدایع الصناعی کې ذکر کړی چې د دې باره کې کوم روایت راغلي نو دا ټول اسرایلیات دي چې قتیل شوی او یو کس وجل شوی او دا غي نرسته دی له حکم شو چې تاسو غوا وجنئ او دا ذکر کړی چې دغه قتیل او د غوا د حکم په منځ کې سلويخ کال موده وا نو دا عمل ولې سلويخ کال پروت او سلويخ کال پس ورله الله او چې غوا ذبح کوي امام ابن کثیر رحمت الله علیه موږ د دې باره کې کوم روایت راغلي هغه اسرایلیات دي چې د غوا د ذبح حکم ورله ځکه شوی چې دغه مقتول خپل قاتلان وخی او اهل حزن او مهزوءا بنا ایانی چې ته مونږ له د ټوکو ځای بل څوک ستا د ټوکو د وشتو پیدا نشول مونږ سره ټوکې کې قال اعوذ بالله فرمایلی موسی علیہ السلام پناهی غواړم زفال الله سره د حکم په تعمیل کې ری تاخير او رسواله کولو او د دې په ځړه کې د غوا غمینا او محبت وردن نشوو نو اراده دا و چې دا غوا ذبح نکي ځکه مخکې ذکر شول او شربو فی قلوبهم العجله امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي چې ماهیه کې سوال له د حال او د صفت د نیغوانا دا ته چې موږ له کوم غوا د ذبح کول او د علالو له حکم کې نو موږ له دې صفت او حال بیان کړي د دې صفات او اوصاف ني قال نو موسی عليه السلام انه امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی الفارض الهرمه التي لا تلد دا هغه بډای غواله وی چې د هغه نور اولاد نه پیدا کیږي نور لنګونونه نه کوي او بکر التي لم تلد الا ولدا واحدا بکر هغه غواله وی چې صرف یو لنګونه کړی عوان بین ذالک درمیان د پمنځلی کی ففعلوا ما تؤمرون نو کئی تاسو هغه سوچ تاسو له حکم کې دی شي ابتدا کې چې رب العالمین دی له حکم کو چې غوا ذبح کوي نو یو عام غوا ذبح کړي بس دی غاړه بخلاص شوی دی الله رب العالمین په حکم به عمل کړي خدای باندې جوړ کی تپوسونه کول نو تپوسونو سره سختیا پر اصله د عام غوا په ځای باندې اوس داسې غوا ده چې نه به بوډای وي نه به ځوان نه بلکې درمیانه به په منځل کې نو بیا دای باندې جوړولې قالو ویلو دی ادع لنا ربک دعا وغواړم له موسی علی السلام د خپل ربنا د خپل رب نه سوال وکړه دعا وغواړه قالوا نویلو دوی الان جئت بالحق اوس راتللو کلتا په پورا بیان سره مطلب دا چې اوس دی پورا بیان او دا مقصد نه چې مخکې دی غني حق نه ویلې ولیکه د دې مطلب دا او پیغمبر له دا ویلی چې مخکې د حق نو ویلې او اوس د حق وینو بیا په دی باندې د کافر ګرځیدل دیو جن امام علوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې وایي وای حق دې دې کې په معنا د حقیقت سره ده الان جئت بالحق اصدر على حقیقت بیان کو او یا حق په معنا د دې سره ده چې القول المطابق للواقع اوس د واقع مطابق خبرو کا او امام روح المانی وی ولم یریدوا ان ما سبق لم یکن حقا د دې دا مقصد نو چې مخکې غنی تا حق خبره نه وکړي بل ارادو انه لم يظهر به الحق کمال الظهور مخکې چې تا کوم بیان کړو نو هغه بیان سره په کامله طریقه باندې موږ له خبره نو سرګند شوي نو اوس چې تا موږ لکم بیان کو پرې سره موږ په خبره باندې پوي شو بیا امام روح المانی وی فعلى هذه الاقوال لم يكفروا بهذا القول بنا بر دې اقوال او دې تفسیر دای پر خبره باندې کافر شوی نو ولیک حق په خپل معنا شي چې داغه په مقابله کې باطل راځي نو بیا دې په دې خبره باندې کافر ګرځیدل چې نبی او پیغمبر له سوګدا وي چې اوس د حق بیان کو او د دې مفهوم دا دی چې مخکې د حق نو بیان کړي